اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج اے خلکو کچری د مرګ نه پس د ژوندون په باره کې ستاسو څه شک وي نو تاسو ته دی معلومه وي چې مونږه تاسو د خاورو نه پیدا کړی یې بیا د نطفه نه بیا د ویني د ټوټې نه چې شکل والا هم وي او بشکل هم دا درته مونږه زکه خیو چې په تاسو باندې حقیقت واضح کړو مونږه چې د کمی نطفه په حق لا اوغاړو نو د یو خاص وخت پوري د مور پرام کې ساتو بیا تاسو د یو بچی په شکل کې راو باسو بیا تاسو پالنه کوو د پاره د دې چې تاسو خپل ځواني ته ورسئ او پتا سو کې څوک لومبه واپس راغختلې کیږي او څوک بدترین عمر ته رسولې کیږي د پاره د دې چې په هر څه باندې د پوهېدون رستو بیا نه پوه شي او تو ویني چې زمکه وچه پرته ده خو چې کله پرې مونږه او برا ورو نو هغه او خزيږي او راو پسيږي تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد بشکا د دې برعکس با الله تعالی هغه خلک چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل یقینا چې داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي بشکا الله کوي هر هغه څه چې غواړي آیا ته وینې نه چې الله ته سر په سجده پراته دي هغه ټول څوک چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په ځمکه کې دي نور او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونی او زناور او ډیر انسانان او ډیر هغه خلک هم چې د عذاب مستحق شوي دي او هغه څوک چې الله یې خوار او ذلیل کړي نو هغه لا بیا عزت ورکون کې څوک نشته بشکا کوم خلکو چې کفر وکړو او چې نن د الله د لارې او د هغه د مسجد حرام د زیارت نه خلک منع کوي کم چې مونږه د ټول خلکو د پاره جوړ کړي دي او په هغه کې د مقامی خلکو او د بهر نه د راتلونکو خلکو حقونه برابر دي دا هوی عمل یقینا چې د سزا مستحق دی او خلکو ته د حج د پاره عام اعلان وکړه چې هغه تا ته د لری لری زینونه پیاده او پوخانو باندې سوار راشي د پاره د دې چې هغه فائدې وویني کمی چې دلته د هغوی د پاره ساتل شوې دي او چې په یو سو مقرر ورځو کې په هغه سارو د الله نوم واخلي کم چې ورلا هغه ورکړي دي دا وو د کعبه د جوړولو مقصد او الله چې کم حرمتونه قائم کړی دي څوک چې داغه عزت کوي نو دا کار داغه د رب پنځ په خپل داغه د پاره ډیر بهتر دی او ستاسو د پاره سریدون کې ساروي حلال کړی شو بغیر د هغه سيزونو نه کم چې تاسو ته خودلې شوې دي نو د بوتانو د ګندګۍ نه ځان ساتئ د دروغ خبرونه پرهیز کوي یو مخیزي د الله بندگان شي دا سره څوک مشري کوي او څوک چې د الله سره شرک کوي نو هغه داسې دی لکه چې هغه د اسمان نه را پریوتو اوس خو به یا مارغان تختوي یا به هوا داسې زیت ورغورځوي چې هلته به اندامونه ریز مریض کیږي په دې مختلفو طریقو کې مقصد یک یو دی پس تاسو خدای یو خدای دی او هم داغه فرمان منونکي جوړ شئ او اے نبی صلی الله علیه وسلم زیر ورکړه عجزی کوونکو خلکو لا چې دا غوي حال داده چې کله د الله ذکر واوري نو زړه نه رپیږي هر مصیبت چې پر راځي نو په هغه صبر کوي پس هغه ودروي او د الله نوم پی واخلي او کله چې د ذبح کولو نه وروسته دا غوي ډډي پزمکه ولګي نو دا غینا په خپل هم خړای او په هغه خلکو یې خړای چې صبر کوونکې دي او په هغه خلکو هم چې خپل حاجت پیش کړي هم دا رنګي دا ساروي موږ ستاسو د پاره تابع کړی دي د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ نه دا غي غوخه الله ترسي او نه وینا لیکن هغه ته ستاسو تقوا رسی هغه ستاسو د پاره دا ساروي په دې شان سره تابع کړی دي چې تاسو داغه په قودل شوی هدایت باندې داغه لوی بیان کړی او اے نبی صلی الله علیه وسلم دغه شان شیطان چې کم خلل اچوي الله هغه ختموي او خپل آیاتونه مضبوطوي الله خپو هدي او حکمت والا دی هغه د داسې کولو اجازت زکه ورکوي چې شیطان کم خرابي اچولي وي چې داغه نه داغه خلکو د پاره فتنه جوړ کړي د کم خلکو په زړونو کې چې د منافقت مرض دی او زړونه ایبناک دي حقیقت دا دی چې دا ظالمان خلک په زد کې ډېر لري تللی دي او هغه کشته د یوې قاعده پابند کړی دا چې دا هو په حکم په سمندر کې چلیږي او هغه اسمان داسې ټینګ کړی دی چې داغه د اجازت نه بغیر پزمکه را پریوتی نشي حقیقت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډېر مهربانه يختلفون او کو هغوی ستا سره جګړه کوي نو ورته وایا چې څه تاسو کوی هغه الله ته خمالوم دی الله به د قیامت په ورځ ستاسو په منځ کې داغه ټول خبرو فیصله وکړي په کوم کې چې تاسو اختلاف کوئ او هر کله چې دوی ته زمونږه صفا صفا آیاتونه اورولې کیږي نو توینه چې د حق منکر خلکو مخونه بدل شي او داسې معلومیږي چې اوس به هغوی په هغه خلکو حمله کوي څوک چې ورته زمونږه آیاتونه اوروي دوی ته وایا آیا د دینه بدتر سیز درته اوخیم چې سده هغه ور دی د دې وعده الله د هغه خلکو په حق کې کړی دا چې هغوی د حق قبلولو نه انکار کوي تاسو چې الله پرېږدئ او نورو کومو معبودانو ته اوازونه کوئ هغوی کو ټول راجم شي او یو مش پیدا کول غواړي نو هم نشي پیدا کولای بلکې کو مشتری سسیز او تختوي نو هغه تری هم نشي خلاصولای مدد غوښتونکې هم کمزورې دي او د چانه چې مدد غوښتل کیږي هغه هم کمزورې دي اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی رکوع او سجده کوئ د خپل رب بندگی کوئ او نیک کار کوئ خاص هم د دینه امید کې دي شي چې تاسو ته کامیابی نصیب شي وجاهدوا فی الله حق جهاده قائم شې د خپل پلار ابراهيم عليه السلام په ملت باندې الله اول هم ستاسو نوم مسلمان کې خودلې وو او په دې قران کې هم ستاسو دا نوم دی د پاره د دې چې رسول په تاسو باندې گواشي او تاسو په خلکو باندې گواهان شئ پس موز قائم کړئ زکات ورکړئ او د الله سره تعلق قائم کړئ هغه ستاسو مولا دی ډیر خدای دغه مولا او ډیر خدای دغه مددگار